بیان کوي چې د دې سا علامې دي ویل لکل همزتن هلاکت ته د پار د هر یو اشاری کون کی اخکارا لمزتن عیب لټون کې پټ پټ الذي جمع مالن دا هغه دی چې جمع کوي مال او خرج کوي نه د الله په لار کې وعدده او بیا بیا شماري او یې تیار کړی دی چې په ما به مصیبت راځي نو په دې بخلاصېږم يحسب انما له اخلده او ګمان کوي چې بهشک د اعمال د دبا همیشه کې دل را په دنیا کې چې دې بنه خرابېږي دی باندې کمزوري کیږي ولې مال شته خو خوراکونه وکي کنه بیا اخلدا دیو جنت الخلد تبوزی کلا چردا سندا لیم بزن فی الحتمتی خام خواب دی اوغور زول شي پاغه ماتون کی مقام کی لکه دروزه چې تنور ته ور دی را ټسار شروع وما ادراک ما الحطمه او سشي پوک تعالی را چې سده غما ته اونکه نار الله الموقدت ور د الله دې چې بل کړي شوی دې ډیره زمانہ التي تطلع على الافئده څومره خيار دې هغه ورو چې حمله وکي په زړونو